کولو پخا او کلکه اراده وکړي نو دې ته څه وایي عزم وایي عزمت علی شیء هلکه د دې پلاني کار د کولو قصد مې وکړو نو عزم وایي پخې ارادې ته دلته معنا کوي لازمول امام له حاکم له د اسلامی فوج کمانډر له په کار دا دی چې دی په ماتحتو خلکو باندې هغه خبره لازموي چې د هغې طاقت هغوی لري په کار دا او امام له حاکم له کمانډر له چې په خپل ماتحتو باندې داسې خبره نه لازموي چې دا وکړي چې هغه خوارانې کولی هغه نشي نو ما وی عزم وی پخې کلکې ارادې ته باب عزم الامام دا باب دی د لازمولو د امام امام پاسی حاکم پاسی او هغه لازمی علی الناس په خلکو یو شی په خلکو لازمی نو هلکه په دم پابندي ده ښه په ما تحتو باندې به هر شی نه لازموي چې خالي وی وی کې نه ورته ګوره چې طاقت لري که نه لري باب عزم الامام دا باب د د لازمولو د حاکم علی الناس په خلکو باندې چې یو حکم په لازم کی چې دا به کوي نو دا صحیح ده خو فیما دا په هغه خبرو کې یطیقونه چې دا خلک طاقت لري او کنه خواران طاقت نه لري نو بیا امام او حاکم له د اختیار نشته چې په قوم باندې داسې خبره لازموي پوه شوې که نه عزم الامام لازمول د حاکم علی الناس په خلکو باندې ټیک دا خدا فی ما په هغه خبرو کې یطیقونه چې دا خلک طاقت لري حدثنا ابن ابي شيبه قال حدثنا جرير عن منصور عن ابي وائل حضرت ابو وائل وی دا د عبدالله ابن مسعود صاحب شاگرد دی چې قال دی ابو وائل وی چې قال عبدالله مونږ ته وی خپل استاد عبدالله ابن مسعود عبدالله ابن مسعود صاحب راته دا رستنې خبره وکړه یو سړی راغی مانې د مسلې ته پوس وکړو زه حیران کړم چې خدای څه جواب ورکم پې نه پوهېدم قال عبدالله اوی منگ تا خپل استاز عبدالله ابن مسعود لقد اتانی اليوم راغ ما تا نن ورځ لقد اتانی اليوم راغ ما تا نن ورځ رجل یو سړی عبدالله صاحب وی نن راته یو سړی راغی د یو مسلې ته پوس رانه وکړو فسألنی نو دې سړی مانه ته پوس وکړو فسألنی دی سړی مانه تپوس وکړو عن امر د یو کار د یو خبرې ما درېتو چې زه نه پوهېدم ما اردو علیه چې زه دله څه جواب ورکم د یو مسلې تپوس یې رانه وکړو خو زه پوهېدم نه چې خدایه جواب څه ورکم او ورکم که نه ما درېتو زه نه پوهېدم ما اردو هغه چې زه جواب ورکم علیه ده ته هغه څه سوالو چې ما نه وکړو هغه دا سوال دی فقال دی سړی راته ووی تپوس رانه کوي ارأیت رجلا ته خبر راکه ماته د یو سړي نه عبدالله صاحب وی ما نه تپوس کوي چې ماله د یو سړي نه خبر راکه ارأیت رجلا ته خبر راکه ماته د یو سړي نه څنګه سړی مؤدیا د مؤدی یو معنا راځي قویا طاقتور او یو د دې معنا راځي مصلح مسلح نو دلته به معنا کوي رجلا مؤدیا یو سړی قوي مسلح یو سړی دی او هغه قوي هم دی طاقتور هم دی مسلح هم دی وسله یې مچولې ده او ناشطا او شوقي هم دی سس پست هم نه دی جهاد ته وتلی دی خو ناشتا هغه څه دی شوقي دی او یخرجو دی اوزی مع عمرائنا سره د حاکمانو زمون زمونږ دا حاکمان چې جهاد ته ځي دا سړی هم ورسره لاړ شي قوي سړی دی مسلح دی چې سړی دی مع عمرائنا سره د حاکمانو زمون فی المغازی په غزاګانو کې غزاګانو کې لاړ شي چې غزا ته لاړ شي د حاکمانو سره مرګري چې مرګري وي دا قوي سړی د حاکمانو د طرف نه یو ډلې ته وی دا کار دسې وکې بلې ډلې ته وی دا کار دسې وکې بلې ډلې ته وی دا کار دسې وکې څوک ورته نم نشي کولی قوي دی مسلح دی فیعظم علینا نو دی لازمی په موږ باندې د یعظم منه دی قص کوي په موږ فیعظم علینا فی اشیاء لفظی معنا دا ده هغه قص کوي په موږ باندې فی اشیاء په بعضې شیینو کې یعنی لازمی په موږ باندې بعضې شیینه خو څنګه شیینه را باندې لازمی لا نحسیها چې موږ د هغې طاقت نه لرو جهاد ته لاړ شو په جهاد کې زموږ سره خپل حاکم هم وي دې حاکم سره یو سړی وي هغه مسلح هم وي قوي هم وي او هغه راشي په موږ باندې دغه کوي دا کار وکړي دا کار وکړي دا کار وکړي او هغې زموږ وسني نو موږ به دا څنګه د ده حکم به منو که نه به منو الله چې لوی بادشاه دی هغه خپلو بندګانو ته هغه ذمهواري ورکوي چې د کمې ذمهوارۍ طاقت نو بنده څنګه داسې د طاقت نه زیاته ذمهواري ورکوي او دا هم درته نشه ویلی چې میمنې اوس د حاکم نه مخالفت کول دا هم بده ده نو زه څه وویم او وویم که نه وویم والله قسم په الله ما ادري زه نه پوهېږم عبدالله وته وی ما اقول لک چې زه تا ته څه وویم خو دومره ده چې د رسول الله یو حدیث به درته بیان کم د رسول الله هغه دا دی چې هغه به داسې نه کول دا کار وکې دا کار وکې دا کار وکې داسې چلته ډیر ضرورت په یو ځل به وویل که دا کار وکې بس نو یو طرف ته رسول الله و چې د هغه ډیر لوی اخلاق وي خو بل طرف ته صحابه هم ده د خولې نه بیا خبره لا وتلې نه وه چې بیا به خلکو کړې وه رسول الله به په خلکو دونه اډرونه نه کول چې ډیر ضرورت به راغی نو خبره به وکړه او چې بیا به صحابه واورېده نو هغوی به بیا ځان قربانو اوس موږ نن سبا دی وی موږ مشران بې ځایه اډرونه کوي دا وکړئ او دا وکړئ طاقت نه لري او موږ څه یو موږ بیا منونه نو دواړو طرفو ته نقصان دی نو زه نه پوهېږم چې تا ته څه ووایم الا انکنه مګر دومره ده چې موږ به وو مع النبي صلی الله علیه وسلم سره د پیغمبر علیه السلام و سره به وو خو موږ ته به یې څه اډر نه کوو فاسا قریبه ده الله یعظم علینا چې هغه لازم نکی په منګه فی امرن په یو کار کې الا مرتن مگر یو ځل داسې ډېر اډرونه به نه کول که ډېر ضرورت په یو ځل به څه خبره وکړه چې هلکه داسې وکړې حتی د دې دپاره نفعله چې موږ هغه کار وکړو ولن و ان احدکم او یقینا یو ستاسو دواړو طرفو ته دی حاکم له پکارو چې بې ځایه حکمونه نه کوي رعیت له پکار دی چې د خپل حاکم حکم سر ته ورسوي و ان احدکم یقینا یو ستاسو لن یزال بخیر همیشه به په خیر او په برکت متق الله چې کمې پورې د الله نه یریږي که حاکمي د الله نه یریږي بېځایه اډر نه کوي که رعیت یې هغه د الله نه یریږي د خپل حاکم خبره مني و اذا شک فی نفسه شیء او کله چې شک واچي په نفس او په زړه د یو سړي کې شک شک یو شک راشي او د بني آدم په زړه کې شک ور واچوي دې ته قلب وایي شک په زړه کې شک نه اچوي بني آدم په زړه کې شک اچوي او دې ته قلب وایي کله چې واچوي و اذا شک فی نفسه کله چې واچوي په زړه د یو بني آدم کې شک او شیء یو شی نو سأل رجلا هغه دې تپوسو کې د یو سړي نه فشفاه هغه ته به شفا میلو شي منه د ده نه هلکه په یو خبره پوهېږي خو ښه ده که نه پوهېږي بل نه سړي نه تپوس وکړې دا د جهالت بیماری ده دې نه به خلاص شي لیکن عبدالله صاحب د خپلې زمانې خبره کوي دا هغه زمانه ده چې له حضرت عثمان صاحب شهید نه دی نو د هغه زمانې باندې دی جاړي چې دا رستنې زمانه ده و اوشک قریبه ده الله تجدوه چې تاسو به ونه مومې داسې سړی داسې سړی به درته میلاو نشي چې ته ترې تپوس وکړي او هغه تا ته شفا درکي والذي لا اله الا هو قسم می دی پاغ الله چې نشته د معبود بر حق لایق د عبادت الا هو مگر الله مگر دغه یو الله دی د صحابه او اول صحابه او زمانه تیر شوی ده اوس کم صحابه پاتې دي زیات تابعین راغلی دي د دې خپل رستنې زمانی شکایت کوي عبد الله سه وی دوستانو زمنګ داسې مثال لې الله دې معافي وکړي زمنګ داسې مثال لې لکه ډنډ د اوبو ډنډ نی د اوبو ډنډ ته چې اول خلک راشي نو دا صفا صفا اوبه څکي نو آخر خلک چې راشي نو بیا خټې او دا خړې پاتي دقسې د ژوند کې دغه صفا خلکو صحابه لاړل او نن چې موږ راغلي یو نو داسې یو لکه په ډنډ کې هغه پاتې خټې او خړې اوبه هغه تقوا نشته دی هغه پرهیزګاري نشته دی هغه د دین همدردي نشته دی زمونږ ویم چې مخکې به سړی په عبادت ولاړو تاسو دا کتابونه وګورئ چې د سره په عبادت ولاړو خوند به درکو خوند داغه د وجې نه تاله به خوند درک ځکه هغوی تقوا وه خدای دې معافي وکړي نن توبه چې نن په عبادت د سره ودرېږي خپله مشروطي کوي توبه موږ سره کله نه کله یو کس راشي هلکه دا څه کوئ هغه مشروټي وکړي هغه بل ورځ ملګرو یې ورځو وهو یې مه په جومات کې څنګه وهې خوشې چغې به وایي نو ما وی نن چې دله راشي خدایه زړه به دی چې خدایه مې راولې چې دغی خو لانجې جوړوي نو سوای ما اذکر ما غبر من الدنیا زه نه ذکر کوم هغه چې کم تیر شوی دی د دنیا نه مراد د دنیا نه دی اهل دنیا دا د صحابه و زمانه ما اسکرو ما غبره زه نه ذکر کوم تاسو ته تا هغه چې کم تیر شوی دی من دنیا د دنیا نه هغه د اولو صحابه و زمانه د رسول الله زمانه دا نه ذکر کوم تاسو ته تا چې دا څنګه وه خو دومره ده الا کسغبه که د غین غړندې وایې او که زور وایې صغب یا صغب دغه ته ویه ډنډ ته مګر په شان دغه ډنډ ښایسته ډنډ دي د ونې لاندې یخ شربه شوربه چې اوسکلی شي صفوه هغه صفا اوبه د هغې اول چې څوک راشي نو هغه پاکې صفه اوبه وڅکي هغه لاړې شي ختم شي وبقیه قدره او پاتې شي هغه خړې د هغې هغه خټې او خړې پاتې شي ما وی عبدالله د دغه ځای زمانې خبرې کوي لا بیا چې عثمان صاحب شهید شو نو څه فتنې رالې د تابعینو زمانه لاړه د تبو تابعینو زمانه راله نن نن خو بیا داسې حالات دی چې الله دې معافي وکړي الا ماشاءالله ځان ته ګورې چرته د یو کس یا د دوو کسو نه بغیر چرته په ژوند کې داسې سړی شته دی چې تاسو ووایې دا قابل اعتماد دی چې په ده زما اعتماد شته بروسه شته هر سړي دی وګوري نشته دی ښه باب کان النبی صلی الله علیه وسلم اذا لم يقاتل اول النهار اخر القتال حتی تزول الشمس رسول الله صلی الله علیه وسلم بچی جنگ کو څنګه به کو کله دا طریقه و چې دشمن ته به د شپې ورغی چې د شپې به ورغی نو شپې به حمله نه کوله تاسو به د ورځو سهار مونځ به چې وشو غوږ به ایښی و چې د دې کلي نه اذان راځي که نه راځي که اذان به راغی پرې به ښودل که اذان به رانغی به ځان به تیار کو نو ځان به تیار که نو حمله به په هغه وخت کې کوله چې نور به راوخت ښه رڼا به شوه داسې طریقه وه خو که رسول الله صلی وسلم به د ورځې په اول کې حمله ونه کړه نو بیا به یې نه کوله غرمه کې یو دید کې به حمله نه کوله نه کوله نه کوله حتی تزول الشمس چې دغه به وشو نور به واوړېد نو چې نور به واوړېده نو بیا به دغه وکړه حمله دا دغه وه داسې جنگ به یې کو کو خو چې مازیګر به شو بیا به یې بند کړو ښه مونځونه به وشو بیا به یې شروع کړو کان النبی صلی الله علیه وسلم او پیغمبر علیه السلام اذا لم یقاتل چې کله به هغه جنګ ونکو اول النهار په اول د ورځې کې په اول د ورځې کې به څه وجه وای حمله به یې ونه کړه جنګ به یې ونه کو نو بیا به یې نه کو اخر القتال رستو به که جنګ وسله هم وي زغره میدان هم ګرم او دلته حرکت هم کوي نو د ګرمۍ د پاسه ګرمي وي د سړي لړه را بندیږي نو رسول اسلام به چې کله زوال وشو دلته هم دی خو په عربو کې که تاسو خیالي دا کم کسان چې عمرې له تللي دي د زوال سره یخه یخه هوا شروع شي نو دلته یخه یخه عوام شروع شي او بل ماسپښین کې خلک چې منځونه وکړي نو دعاګانې مجاهدینو ته وکړي نو دغه وخت بیا خلک حمله کوي حدثنا عبد الله ابن محمد قال حدثنا معاوية بن عمرو قال حدثنا أبو إسحاق عن أبي عن موسى بن عقبة عن سالم بن عن سالم أبي النزر دا روایت د چا نه دی د حضرت سالم نه چې کنیه د هغه ابو نظر دی دا څو ځله تیر شوی دی مولا او عمر ابن مولا عمر ابن عبدالله عبید الله او دا آزاد شوی مریو د عمر ابن عبیدالله دا سالم چې ابو نظر دی دا د عمر ابن عبید الله غلام و دا ذات کړی و وکان کاتبا له او دا سالم دا منشی و د خپل بالدار د عمر قال دا سالم وی چې کتب الیه خط راولیږه الیه زما د بالدار عمر ته چا وته خط راولیږه عبدالله ابن ابي اوفا صحابي دی عبدالله ابن ابي اوفا زما د بالدار ته صحابي عبدالله ابن ابي اوفا خط راولیږه نو چې حاکمانو ته خط راشي نو خط ګورې حاکم نه پړاوي هغه منشي پړاوي فقرأته دا سالم وی دا خط ما پړاو که او هغه د خط سو خط مضمون دا دی چې ان رسول الله صلی الله علیه وسلم یقینا د الله رسول فی بعض ایامه په هغه بعضې ورځو د هغه کې مراد د ورځو نه دي جهادونه په هغه بعضې ورځو د هغه کې التي هغه ورځې لقی فیها چې هغه میلو شو د دشمن سره په هغې کې په بعضې جهادونو کې یو جهاد و چې په هغه جهاد کې رسول الله میدان ته راغی خو حمله ونه کړه انتصر هغه انتظار وکړو حمله نه کوله نه کوله حتی تر دې پورې مالت شمس و جنور واوړېده ګوره غرمه کې حمله نه کوله جنور واوړېد او دا زوال نه دی دا ګوره ډېر لږ کیږي ښه ډېر زر بس استوا وشي او د استوا سره بیا زوال کیږي د نقشو ته چې ګورې دوی ډېر وخت دغه کړي استوا بس استوا ده سه یو ملت نیم او د ملت نیم سره پس بیا دغه کیږي زوال خا حتی مالت شمسو تر دې پورې چې وړې د نور ثم قام فی الناس بیا ودرېده په خلکو کې چې نور وړې د مونځ به هم شوي نو بیا رسول الله څه وایي ښکلې خبره کوي ښکلې نن زمونږ د خلکو سره ډېره ښایسته جوړیږي فقال وی فرمایل ایها الناس ای خلکو ایها الناس ای خلکو لا تتمنو تاسو ارزو مکوئ تاسو مه غواړئ د الله نه لقاء العدو میلاویدل د دشمن سره دا مه وایه خدایه د دې کافرو سره مې مخامخ کې چې وجنګېږم هلکه جنګ دا څه معمولي خبره نه ده یا نو وایي ایها الناس ای خلکو لا تتمنو تاسو تمنا مکوئ ارزو مکوئ لقاء العدو د ملاوېدو د دشمن سره وسل الله او سوال وکړئ د الله نه العافیت د عافیت چې خدایه دې نه د دې ځناورو نه هم ساتې خدایه په خپل عذابونو کې ګرفتار کې اول غواړی ما خو که سره موقع رالله نو بیا فیضا لقیتموهم کله چې تاسو ملو شوې د دوی سره میدان جنګ ولګېده نو بیا فصبرو بیا منډه مه وهې فصبرو بیا صبر کوې نن که ستاسو خیالي دا درانه خلک نه دي درانه تاسو د ګوند ته ګورئ که کوز یو که دلته ټوپک ته ورګوري نه ورګوري نه ټوپک به ورسره ونه ویني خو چې موقع رالله بیا بلا یي بلا او دا کچه خلک تاسو یې ګوره وخت به ټوپک ټوپکي خو چې بیا موقع راله بیا دغه دی منډې وایي منډې استغفر الله یو ځل مازدیګر د شیر محمد حاجي صاحب دي حضرت امین د دکان کې ناست داسې شروع شو هغه بدامني نه وه دا هلته ما کتل دا یو څو کسانو هر وخت ټوپکی شي دا چې کوم ټوپکمارو نو دوی منډې وهلې نو دا اړوان دی د تفصیل ته دا لاره نه ده تاو شوې نو دلته داسې شو چې د یو بل د پاسه ورپرېوتل او دا درانه خلک دی پروام نه وه ما یو کس می وګورو سه درون او د نه درون پته لګي مطلب دا دی هواګانې په تورو مه وهې الله نه دغه کوي چې خدای دشمن نه هم ساتي خدای د ستاسو خلک وایي الله د بدۍ نه هم ساتي او چې پکې رالی نو بیا دغه کوه فصبرو بیا په میدان جنگ کې صبر کوي او تخت ما والمو او پوشه ان الجنت چې یقینا جنت چې دی تحت ظلال سیوف دا لاندې دی د سورو د تورو دا توري چې د باندې د پاسه دا پړق پړوک کوي او ته د هغې د لاندې د دشمن د تورې لاندې دقلته جنت دی ثم قال اول خلق پوی کړه اوس وګورئ که نه بروسه رسول الله په ځان نه کوي په ملګرو نه کوي تمامه بروسه په الله ده ثم قال بیا رسول الله وی اللهم یا الله منزل الکتاب رالیګون کی ید کتاب ربسونه مهربانه دی دی چې قرآن مجید په شان عظیم کتاب دی راولیګ دا د مهربانه شوی او قدرتونه دی سونه دی و مجری الصحاب او روانون کی ید رویزی ربه دونه د طاقت دی چې ورېځې د په اسمان کې په مخه کړي دي او روانې کړي دي وهازم الاحزاب او شکست ورکوونکي یا ډلو د کافرو ته په غزو احزاب کې د څنګه دا کافرو له شکست ورکو ربه دونه د احسانات دی او دونه د قدرتونه دي موږ ډېر کمزوري یو احزمهم یا الله زموږ د دشمنانو ته شکست ورکه زمونږ دی کافرو دشمنانو ته شکست ورکه وانصرنا علیهم او زمونږ امداد وکړه په دوی باندې مونږ له په دوی باندې غلبه راکه بابو استیزان الرجل الامامه دا بله مسله ده اجازه غوښتل د یو سړي د خپل حاکم نه میدان جنگ دی او په میدان جنگ کې یو سړی راشي د خپل حاکم نه اجازه وغواړي چې حضرت ما ته اجازه وکړو زه لږ کور ته ځم پلانې پلانې کار مې دی یا بل ځای ته ځم بازار ته ځم سودا راوړم نو دا اجازه غوښتل جایز دي که نه دي جایز او حاکم له دا جایز دي چې ولې اجازه ورکي کنه بابو استیزان الرجل دا باب دی د اجازه غختلو د سړی چې سړی پاسی او هغه اجازه غواړي د چا نه غواړي الامامه د حاکم نه نو تاسو ته به ووایي چې ضرورتي د ضرورت په وخت کې حاکم نه اجازه غوښتله دا جیز دي او دقه رنګې حاکم کی اجازه ورکی نو حاکم لم دا جیز دی یو وقوله تعالی او بل دا قول د الله دینم دا معلومیږي چې اجازه ورکول جیز دی انما المؤمنون الذین یقینا مؤمنان هغه خلق دی الکه مؤمنانو کم صفتونه دي مؤمنان هغه خلق دی آمنو بالله چې هغوی ایمان راوړی دی په الله په الله باندې سی ایمان دی ورسوله او د الله په رسول و اذا کانو معه او کله چې وي دا مؤمنان معه د خپل پیغمبر سره کله چې دا مؤمنان د خپل پیغمبر سره علی امر په یو کار جامع چې هغه کار جمع کوونکي امر جامع دې ته وایي چې هغه کار په یو کس دو باندې نه کیږي په ډیرو خلکو کیږي مثال طور باندې جنگ دی دا دغه شو یا داسې چې دی مشترک لاره جوړول دي او اعلان وشو چې روزه چې دا لاره جوړه کو امر جامع هغه کار ته وایي چې هغه په ډیرو خلکو کیږي نو دا مؤمنان چې د خپل پیغمبر سره په یو امر جامع باندې لکه جهاد نو لم یذهبو دوی د خپل پیغمبر نه نزی داسې نه کوي چې پیغمبر میدان کې پریدي او دوی لاړ شي حتی تر دې پورې یستاذنوه چې دوی د پیغمبر نه اجازه وغواړي وګوره د مؤمنانو یو دا دی اجازه ترې وغواړي نو د خپل حاکم نه د ضرورت په وخت کې اجازه غوښتل دا جایز بیا رستو راځي ستا خوښه موقع ته ګوره که اجازه ورکې ورکوو که اجازه نه ورکې مه ورکوه ډبه دې که راته ملالي نشته حدثنا اسحاق بن ابراهیم قال اخبرنا جریر عن المغیرة عن الشعبی عن جابر ابن عبد الله رضی الله تعالی عنه خبر لاړه کم زیته جابر ابن عبد الله صحابی دی قال جابر وی غزوت مع رسول الله صلی الله علیه وسلم غزا ته لاړم زه سره د رسول الله غزوتو غزا ته لاړم زه مع رسول الله صلی الله علیه وسلم سره د پیغمبر علیه السلام قال خیر بیا واپس رالو دلته لږ مختصر دی دا حدیث مخکې تاسو ویلو غزا ته لاړو بیا واپس راتلو قال جابر وی فتلاحق بی یوځای شو زما سره فتلاحق نو یوځای شو بی زما سره النبی صلی الله علیه وسلم پیغمبر علیه السلام را واپس راتلو نو ما هغه زړه خبره ده د اوښ کار پرې خو اوښې نغه را دغه نه کو مزل نو یو ځای شو زما سره رسول الله و انا علی نازح او زه سورم په اوخ باندې لنا چې هغه زمونږ دی نازح نازح هغه اوخ ته وایي چې په هغې باندې خلک اوبه راوباسي د کوی نه دا غټې غټې بورکې به وي دا به یې پیرستې نازح هغه اوښ ته وایي چې په هغې باندې خلک ماوي د کوی نه دغه راوباسي اوبه دې ته هم وایي او نازح هغې اوښ ته هم وایي چې د لرې نه پې اوبه راوړي وانا او زه چې ومسورم علی نازح په یو اوښه لنا چې زمونږ او څنګه اوښو قد اعیا چې هغه ستړی شوی و قد اعیا چې هغه ستړی شوی و فلا یکاد یسیر قریبه نه وه چې هغه تللی وي بس بلکل د تلو نو دیکې وهلې فقال لي رسول الله ما ته ووې چې هلکه څه چل شوی دی ما لبعیرکه څه شوي دي ستا دي اوښله په دې اوښ دې څه شوي دي قال جابر وی قلت ما وته وی حضرت سپی شوی دی اس پی ندی شوی خو آیا ستړی شوی دی آیا ستړی شوی دی مزل نه کوي وی ښه نو که ستاسو خیال وه بل ورځ مونږ ویلي رسول الله راته وی ځان ټینګ که چې دی ونه غورځئ قال جابر وی فتخلف رسول الله صلی الله علیه وسلم نو رستو شو پیغمبر علیه السلام دی اوښ ته رستو شو او فزجره او اواز یې پې وکړو یو ودعا له او دعا یې وکړه د دې اوښ دپاره مړه خو دوا نه وه نو فما چې بل شی ته جوړ شو بیا یو خم د ده پسې نشو را رسېدی فما زاله نو همیشه و د اوښه بین یدی الابلې وړاندې د ټولو اوښانو نه د ټولو اوښانو نه وړاندې و قدامها قدامها یسیرو چې د ټولو نه مخکې به دی ته خیر څه وخت خو دا مزل شو بیا راته رسول الله را نږدې شو فقال لي ما ته ووی جابره څنګه دی اوښ دې څنګه دی کیف ترا بعیرک څنګه ویني ته خپل اوښ قال جابر وی قلت ما وتوی بخیر حضرت په خیر باندې دی بلکل ښه دی او قد اصابه رسی قد اصابته رسیدلی دی زما دی اوخته برکتو کا برکت ستا صاحب ستا د دعاګانو برکتو چې هغه دی اوخته راورسېد اوس هغه دی تکړه شو وایي ښه راباندې خرڅی نه قال دی وی قال رسول الله راته ووی افتبیعنیه ایا ته خرڅی په ما ده افتبیعنیه ایا ته خرڅی په ما ده اوخه را باندې خرڅی نه اوس زمونږ همدغه یو اوخو د اوبو را راوړلو دپاره بل اوښه مونه ما وی اوس خدایه څه وکړم که او ورته ویم بده ده بلوخ نشته که نه ویم بیادبي ده قال جابر وی فاستحییتو ما شرم وکړو زه وشرمېدم نه مې نشو ویلی ولم یکن لنا نازح او نو زمونږ دپاره اوښ د اوبو غیر غیره بغیر د دنه بل اوښومونه دا یو اوښو ما ورته نه ویلی نشو نو د دې وجې نه قال دی وی چې د شرم د وجې نه فقلت ما ورته ووی نعم او قال رسول الله راته ووی ښه چې فبعنی په مې خرڅ که بیا راته ووی قال دی وی فبعته ما خرس کو دا اوخ ایاه پر رسول الله پر رسول الله می خرس کو خدا می وسره شرط لګاو چې حضرت د مدینه پورې به پې زه سوریږم خرس خو می کده باندې خو د مدینه پورې به پې زه سوریږم علا ان لی په دې شرط چې وي به زما دپاره فقار زهره زهر شاته وي فقار دا په دې املا کې دا دغه نه دا جوړونه دا بندونه دې ته دغه وایي فقار د املا کې ګوره ډېر جوړونه وي یو ته فقره وی فقار یا فقار که د فی زور وایې که د فی زیر وایې وی به زما دپاره بندونه د شا د ده یعنی سورلی د شا د ده حتی تر دې پورې ابلغ المدینه چې زه ورسم مدینې ته په دې به پې بیا راځي ښه ګوره اوښ مې پې خرڅ کو خو دا مې ورسره شرط ولګو چې حضرت د مدینې پورې به پې زه سورېږم اوس دا مسله تاسو مخکې ویلې وه شی خرڅی او پکې شرط لګې دا صحیح دی که دا نه دی صحیح دا بعضې امامان وی صحیح دی لیکن زمونږ چې کم لوی علما دي یا نو هغوی وی نه رسول الله د دې نه منع کړې ده چې خرڅول هم کې او شرط هم لګی دوکان د باندې خرڅوم دا نجیز دی خو په دې شرط چې ګورې زه به پکې اوسېږم لکه ته پکې اوسېږي نو بیا ظالم سره دا پټې د باندې خرڅوم خو په دې شرط چې ګورې په بل چا به نه خرڅی سوای که خرڅی په ما به خرڅی لکه داسې ټیپر په ما دغه کې خو ما وی په دې ځای به دې بیا راځي ښه خرڅولم کې او د خرڅولو سره شرط هم لګې نو قال دی وی خیر دا مو شوه اوس بده خبره کوي قافله خو ډېره په قلار قلار ځي او یو ځای دمه وکړه او بل ځای دمه وکړه او بل ځای دمه وکړه فقلت ما ورته ووې چې حضرت اوس ګوره دا دغه دې قافله ده د نورو به کارونه نی خو زما په مدینه کې کار دی ما له اجازه راکه چې زه د قافلې نه مخکې لاړ شم فقلتو ما ورته ووی چې حضرت تزو څنګه یا رسول الله اے دا الله رسوله انی عروسنا انی عروسنا بیشک زه عروس یم عروس هغه چاته وایي چې اول واده کړي د دې وجې نه جینۍ چې اول واده کړي موږ ورته ناوې وایو او هلک چې نوې واده کړي هغې ته هم څه وایي خو ما نه اوس پښتو کې هیر دی عروس هغه چا ته وایي چې هغه واده کړي دا نوې که نه د وادې ډېر ورځې نه تېرې شوې نو صاحب زه عروس ما اوس اوس واده کړی دی او چې د چا اوس اوس واده کړي نو د هغه ګورې کور ته ډېر ړه کېږي ها نو زه چې یم عروس زه عروس یم واده مې کړی دی اول واده مې کړی دی فاستاذنته نو ماتی اجازه وغوښته چې حضرت زه به اول لاړ شم وګورئ جابر دی د رسول الله نه اجازه غواړي او فاذن لي ما ته رسول الله اجازه وکړه هغه رسول الله ورته اجازه وکړه سرنامه ثابته شوه فتقدمت الناس زه مخکې رالم د خلکو نه الی المدینه مدینې ته نو زه مخکې رالم د خلکو نه مدینې ته حتی تر دې پورې اتیت المدینه چې زه راورسېدم مدینې ته چې رالم فلقینی خالی ملو شو زما سره ماما زما ماما را سره ملو شو فسألنی عن البعیر ما نه تپوس وکړو د اوښو چې هلکه اوښ دې څنګه دی فاخبرته ما ورته خبر ورکړو بما صنعتو په هغې چې ما کړی و فیه په دې اوښ کې په اوښ کې جابر صاحب څه کړي وو چې راویې غشته په رسول الله دغه خرڅ کړو وایي ما خو دا په هغوی خرڅ کړو نو وی ما ته وی چې وا خدای دې په خیر که نو اوبه به په څه شي راوړې په شا به یې راوړې فلامني نو هغه زه ملامته کړم چې دا دې څه له خرڅوستان خو بل وخشته نه خیر وی دا یو خبره رانه پاتې شوه لږه دلته خو مدینې ته خبره راورسول او ماما سره ملاو شو وی دې منځ کې دا یو خبره لږه پاتې ده قال جابر وی وقد کان رسول الله صلی الله علیه وسلم او رسول الله قال لی ما ته اووی حین استاذنته چې کله متی اجازه وغوښتله ما ورته ووې که نه چې صاحب د واده مې لږې ورځې شوي دي زه عروس یم د دې وجې نه ما ته اجازه راکړه نو ما ته وایي چې ښه واده دې کړی دی وایي ما وی او وایي کونډه دې کړې ده که پیغله ښه نو نو ما ته رسول الله ووی په هغه وخت کې چې ما ته اجازه وغوښته چې هل تزوجته بکرن آیا تا په نکاح کړې ده پیغله بکرن بکر هغې جینۍ ته وایي چې هغې خاون نی کړی نو تا کړې ده پیغله ام سیبه او که کونډه ام سیبه که کونډه اکابر وایي چې حدیث درته مخې له تیر شي په حدیثو باندې یو ځل عمل کوي چې قابل عملی ښه بیا به درته الله ډیر خیر درکړي حدیث چې تیر شو یو ځل په یو حدیث باندې که نور نشه کول یو ځل پې عمل کوي وګورئ یو طرف ته رسول الله دی او بل طرف ته جابر دی خپل اندازه او لګوي چې سره په خپلو کې څنګه تعلق یو او څونه سره خپلو کې مینه وه لیکن جابر صاحب واده کوي او رسول الله خبر نه دی دقسې الله دته موقع درکړه خوشحالي د باندې راغله دغسې واده وکړي که بچو له نو هر څه کوي یو واده خو داسې وکړي چې واده وشي او بس هېڅوک خبر نی نه یو واده د الله رحمتي بچو له واده کې د الله رحمتي بزرگان وی د الله رحمت ځان له د الله زحمت مه ګرځوئ چې دغه رحمت ځان دپاره زحمت وګرځوي او ستړی وګرځوي د مال نه پکې خلاص شي ما وی ځنې پښتانه مونږ چې یو یو میاشت نه به تیارې کوو دا جوړې واله دا پلانې واله او دا اجره رنګ کوه او دا کورونه رنګ کوه هلکه دا رحمت شو که دا هغه شو زحمت شو او چې یو واده خو وکړي د دوو کالو پورې بیا دی نغیدې نشي دونه قرضونه په هغه راغلي واده ما وی رحمت وګرځوئ ښه وایي هلکه امیدګله کونډه دې کړې ده که پیغله فقلتو ما وتوی حضرت تزوجتو سیبا ما کړی ده کونډه دا اوس ښه زلمی دی لیکن ښځه چې کړې ده نو هغې څه کړې ده کونډه نو ما ته وایي و خدای دې په خیر که چې په پیغله کې دومره فیدې دي دا تا دا فیدې پریخوی او کونډه دې وکړه ولی اوخیار خلک د اوخیار سړی نه د کار د دغه علت و تپوس کوي او جابر خو څه معمولي سړی نه دی جابر پیغله نه کوي او کونډه کوي د رسول الله په یقین دی چې دی که به څه حکمتي خو د هغه حکمت تپوس کوي چې دا څه حکمت و چې پیغله دې ونه کړه او دغه دې وکړه حال دا دی چې ظاهر کې په پیغله کې ډېرې فایدې دي فقال رسول الله راته یو ځان پوهیږي حکمت نه ځان خبروي هل لا تزوجت ولې د نه په نکاح کوله ولې دې نه په نکاح کوله بکرن پیغله ولې په پیغله کې څه فایدې دي تلاعبها چې تا لوبې کولې د هغې سره تلاعبها چې تا لوبې کولې د هغې سره وتلاعبکه او هغې تا سره لوبې کولې دا تلاعب نه دی دا جیبه ټکې دی دا د واحد مذکر حاضر صیغم راځي او دا د واحد مؤنث غایب صیغم راځي نو په اول کې داسې دي چې تلاعبها دا د واحد مذکر حاضر صیغه ده چې تا لوبې کړې وې د هغې سره چې تا لوبې کولې د هغې سره وتلاعبک دلته د واحد مؤنث غایب شوه او هغې لوبې کولې تا سره پیغله جینۍ نه وي چا واده نی د هغې ټول زړه تا پورې نښتي د ټوکې لاس هم د سره چی ټوکې ټکالې دا کوي پیغله کونډه چی د هغې ټول زړه د تیرې پورې نښتي هغې سره که ته وایې ګوتې وروړې مکه مړه دا څه کوې دا دغه کوي ښه قلت یا مطلب دا دی حکمت دی کې څه دی چې دوم ظاهر کې دا فیدیم دی د رسول الله خو ماوی په د یقینو چې دا خو د حکمت نه بغیر بل څه نه کوي نو قلت یا رسول الله ما ورته ووی د الله رسوله حکمت پکې دا دی چې توفی والدی وفات شوی دی زما پلار پلار مې په غزوه احد کې شهید شوی دی نو توفی والدی وفات شوی دی زما پلار او قاله یا داسې وایي چې استشهده هغه شهید کړی شوی دی ولیا اخواتن او زما خوریانې دي صغارن وړې څه نهه خوریانې وې د ده چې ده ته پاتې وې زما خوریانې دي وړې نو ما وې نهه مې جینکې دي خویندې او اوس دی له چې دی نو ښځه هم جینۍ وکړمه نو زما دا ښځه جینۍ به دی زما خوریانو څنګه خدمت وکړي فکرهتو نو ما خو نه ګڼله ما بده وګڼله ان اتزوجه چې زه په نکاح کوم مثلهن په شان د دوی خوریانې مې جینکې دي نو ما دا خو نه ګڼله چې زم جینې وکم ولې چې جینې وکم نو زما جینې ښځه به د جینکو خویندو له صف دغه ورکي ادب فلا تؤدبهن نو نه به دا زما ښځه ادب ورکي دې خویندو له مې ولا تقوم علیهن او نه به ودرېږي په اصلاح د هغوی نو حضرت ما د خپل ځان خیال ونه ساتو ما د خپل خویندو خیال وسات فتزوجتو سیبه نو ما په نکاح کړه کونډه لتقوم چې دا ودرېږي علیهن په خدمت د دوی وتؤدبهن او زما د خویندو له ادب ورکي خیر دلته خو نشته بل ځای کې به درته راشي رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته بیا اندازې دعاګانې وکړې چې ربه دی جابر خپل مفادات را واغشتل او د خپل خویندو په مفاداتو باندې قربان کړو وخت راځي مخکې خو دې خبره یاده کړې ده که نه چې جابر وایي زه مدینې ته رادغه شوم راورسېدم د هغه منځ کې لکه خبره پاتې وه نو بیا هغه ذکر کړه جابر مخکې راغلی دی رسول الله رستو راغی قال جابر وی فلما قدم رسول الله صلی الله علیه وسلم کله چې راغی رسول الله المدینه ته مدینې ته نو غدوت الیه ما په سبۍ کې راوسته ده ته بالبعیر اوښه هغه کم اوښ چې ما پې خرڅ کړی و همې ورته راوست نو فاعطانی ثمنه هغه راکړې ماته پیسې د هغه دلته لږ مختصر دی بلال ته وی بلاله منډه دا د څلوېښت روپۍ باندې و وی بلاله منډه دله خپلې روپۍ ورکه او زیات هم ورکه تاسو ویلي و که نه بلال رسول پاک به دله د امداد هسې یو بانه جوړوله څلوېښت روپۍ باندې ترې اخیستی دی وایي څلوېښت نه لږې دغه ورکه زیاتې فآتانی ثمنه نو ماته راکړې پیسې د هغه نو دلته مختصر دی ماته وې ځه نو زه را روان شوم خوشحاله وم چې ډېرې پیسې راکړې بیا یې راپسې سړی راولېږه چې منډه ورته غږ وکړه چې راشه چې سړی ما ته آواز وکړه چې جابر رسول الله دې غواړي وی ما وی چې وی خدای ګو زما خیال دی هغه بیکار اوښ راته واپس کوي بیا ما ته وی دا اوښ دم واله او دا پیسې دم واله ځه ورده علیه او رسول الله واپس که د اوښ ماته اوس راشه دې ځای ته ګورئ امام بخاری هغه خپل مسلک ثابتوي د امام بخاری دا مسلک دی چې شیخ هرڅه او شرط پکې لګی نو یجوزو دا جایز دي امیدګله د دوی دا مسلک دی چې شی خرڅی او په دغه کې شرط لګی نو دا نور امامان وی جایز نه دی خو د امام بخاری او د امام احمد صاحب دا مذهب دی چې یجوزو دا جایز دی وی وګوره که نه دلته رسول الله څه چلو که اوښې خرڅ کو خو جابر وسره دا شرط لګو چې د مدینې پورې به پې زه ځمه اوس راشه دې ته ګورې قال المغیرتو ویلی دی مغیره ګوره آغلته سند کې ګوره مغیره د شابی شاگرد دی هذا دا حکم فی قضائنا په فیصله زمون کې حسن دا ډیر خیسته دی مونږ چې کمی فیصله کو زمونږ په فیصلو کې دا مسله دا حکم خیسته دی او لا نرا به باسا او مونږ نه وینو په دې کې سباک همدا مسله چې بیع می او د بیع سره سوي شرط لګول مونږ وایو په بیعه کې شرط ناروا دی د بیع نه پس که خبره کې دا خیر دی په سړي باندې دکان خرڅ کې خرڅ شو د خرڅ نه پس ورته بیا ووې چې یروره زه به کې اوسېږم ښه هسې هم چاله ورکې نو دا جایز دی یو سړي باندې موټر خرڅ کې ولی ورکی بیا ورته وی چې روره نو ډیرور خو به ول هسې هم ګورئ که نه نو زه به دغه کومه ډیروري په دې بیعه کې لګول شرط نه دي دغه جایز خو وروسته بیا دغه دي جایز دي بل دا دی چې دا خو خرڅول نو که نه که ستاسو خیالو دا خو رسول الله د ده سره د امداد یو شی بانه به ورته جوړوله ګوره پیسې هم ورکړې اوښې هم واپس ورکړه